وخت دا محفل دا پروګرام کله کله ژوند کې جوړېږي او راځي چې دا چې ښکلې هفته زموږ محفلو ته راځي او موږ ته د الله رب العزت کتاب بیانوي د چاهي موږ فایده واخلو فایده دا چې څه زده کړه چې وکړو او هغه خپل عمل کې راوړو او په دې خوشاله کې شریک دي الله دې زمنګ داسې خوشاله همیشه پمنګ نصیب لري زمون کورونو کې دی الله داسې خوشاله همیشه د پارا نارینو زنانو کې پیدا کړي خوشاله د دنیا هم راضی او خوشاله د آخرت د دین هم راضی د قران داسې خوشحالي دا چې دا د دنیا سره تعلق لري او دا د آخر سره تعلق لري زکه قران یو انقلابی کتاب وو قران سره انقلاب په مخلوق کې راځي قران سره انقلاب په بدن کې راځي قران سره انقلاب په کورنۍ کې راځي قران سره انقلاب په چم محله او کلی کې راځي په وطن او په ملک کې راځي سچ ما قران کې ولوستو سمې واورې دو ساورم چې الله مال پاغي توفیق راکړي او په خپل عمل کې میرا شي دا بمخ کې زمن دا نیت وی چې دا الله کتاب اورم دا الله کتاب زده کوم دا الله کتاب خیم پنه د دې چې زما رب زمانه رضا شي ولکنی د غلطو یاد ساتي پنید غلطي باندې د انسان ار یو استبا کیږي او تباہی طرف تروانی انما اعمال بالنیات نو پدې ځای کې الحمدلله خصوصا د زنانو لوی لوی مجمع جمع شوی دا اکثر دا پروګرام د زنانو وی اکثر د زنانو د قران او د سنت سره د الله د دین سره مینه زیاتې په نسبت دې زمانہ کې د سړو د نوجوانانو د نوجوان طبقه دور مینه د دین او لګون ناراضي سور مینه چې د زنانو هغه د دین سره راضي الله دې زمونږ د ځوانانو د بوډاګانو داسې مینه پیدا کړي ما چې کوم آیات تلاوت کوم پاغات کې رب العزت موږ ته سلور خبرې کوي او هغه سلور خبرې واقعي هغه د کامیابی دي او هغه د انقلاب دي په انسان کې په محلا او په ملک کې او الله پاغه خپل قسم کړي چې دا د کامیابی لار د بار ما تاسو له کم کس را لګلې او زما د قسمی په تاسو ما احسان کړي دی بس الله قسم کوي قسم دا الله بیان اسم تاکید دی خو په تاکید باندې بیا نورم تاکید کړي چو خلقو زما د قسم ما احسان په مؤمنانو کړي دي چې ما کې پیغمبر او قران دالې کړي دي بس نو چې الله وې احسان مې دې نو پکار چې دا احسان شکریا ادا کو کنه شکریا یې داوا چې د الله کتاب راواله د الله کتاب باندې ځان پوهه که هر په هر ټکی په ټکی باندې الفاظ صحت راواله د الفاظو د زده کولو نورستو بیا معنا او ترجمه او تفسیر د قران ضروری دی داغه نرستو ور سره احادیث ضروری دي د پیغمبر فرمان د پیغمبر احادیث او د قرآن او د حدیث سره سره د ترجمه او د ناظری سره سره سلورم شرط یو زکی پاکواله د بدن ستا په معاشره کې ستا په غم او خادي کې ستا په معاملاتو چار چلن کې ګنده سيزونو ګنده اعمالو قران د زده کړه غراغه ختم کا بس دا سلور سيزونو قران منتا په دې یو آیات کې خې خو احسان هم دې او بیا قسم هم کړي لقد من الله على المحسنين على المؤمنين ما کور دا وصیت کو که زمون کور کې زمان رستو ما شوم پیدا شي نو هغه به ژوند دی دفن کوي فرمان جاری شوی چکلا آغا پیدا شو شپګو کال پس زرالم کور کې ماشومه ګرځیدا ما ته پوسو کدا سوګ هي خبره اړوله راړوله حد کور کې خبره پټه نشي پاره کېږي ما ته پته ولګي راستا لورځه دواتو کالو او د معتبر اولاد اغاسم خسته یو خوګیای سره دا غینا هغه لور ما روانه کړه ابو سفیان وې او هغه لما خندق کنستا او په خندق نه چې ما خاور راوخ کلا ډغلنا نا خاور به زما په ګیره ولګی دا دې زما ماشوم برا منډه کړه ابا جان ستا ګیره ګنده شو ما له به ګیره د خاور نه سندوالا او زما ګیره به صفا کړه هغه ته دا پته وا چې دې کې به ما خخې چاغو ډغول ما خ تیار کو امې د خپل لاسونو نه ونیولا خپل لورو خګا او پای ډغول کې مې کې خدا او ما په د پاسه خاور واړولې اغه لور ما ته چغه والي ما ته ځاسه په پټو پټو سرګو کتل او قران مقصد هم دا او سورته ابراهيم لومبي آیات کې چې کله د تبلیغ بیان کړي سورته ابراهيم کې د تبلیغ بیان کړي د انبيال یا مسلمان مشن بیانې راغې ته لومبي دا وان نور کړي لومبي خبردارې دا ور کړي چې تبلیغ کوي رسول کوي مخلوق ته نو زما کتاب او رسول تبلیغ کوي زکه دا د تیارو د وختونو یو لار ده په قران باندې انسان رڼا ته روزي تیارونه نن وګوره لکه تیاری خونی وی دا چې تیاری وی په عالم کې درنا او درک نه لګي یو خوا د شرک تیارا د دې زمانه لګون د مخې زمانه وګوره د شرک تیاری وی د بدعات تیاری وی اوس وګوره د بے حیاي تیاری دی د ظلم تیاری دی د ستم تیاری دی د شرکیاتو تیاری دی دا غي ټولو نه د خلاصون لار هغه صرف د الله کتابو د بدمنۍ تیاری دی د منګای تیاری دی پار کور کې د جګړو د خپلو د پردو مس کې تیاری دی پار ګور کې پلار او زوی ورور او ورور په مشت گریوان دی د یو بل نه فکور کې جګړې دي محله کې جګړې دي ځکه خلق د الله د کتاب نه لری شوی دی ظلم روان دی شکی دی ډاکی دی تیری دی ظلم دی پاغا ملکونو کې چاغه یورپ ګورا امریکا وی دهشتګردي ده دا لوی دهشتګردي نه په برما کې چنن روانه ده مسلمانان ختمه مسلمانانو سره ظلم او زیاته کوي امریکا دا نه وی چې دا دهشتګردي ده او چې کوم ځای کې د امریکای خلاف یو کار کیږي نو دا دهشتګردي ده وګوره دا غي نسل ختمي په ماشومانو رحم ناراضي په بچو رحم ناراضي په بډاګانو رحم ناراضي په زنانو رحم ناراضي دور به رحم شوي دي مثال په شان د شرمخانو ګرځیدل دي قران انسان کې نرمي پیدا کوي هغه پیغمبر هغه صحابه چې هغه دور سخت لو هغه دور سخت د عمر غوند انسان رضی الله تعالی عنہ دور شجاع بہادرو پاغ شرک او پاغ کفر کې پاغ بد حالاتو کې او چې کله قران ته راغې کله صحابیت نصیب شو بیا دا هغه نرمۍ ته وګوره بیا دا هغه رحم دلې ته وګوره چاغه سور رحم کوي حضرت عمر وی رضی الله عنه ابا ګرځیدو حکومت یې کړو خلافت یې کړو سره پاس لس کالا وای کده دجلی د سین په غاړه یو شرمخ یو ګډوره مرشو د عمر نه به تاسو کیږي دا والي باندې دا چې هغه امن راوستو دا چې هغه یو ظلم ختم کړو حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ججال قاضیان بناستو یو بل سره خبره اتنې وي دفترونه بشال پراتو سوګونه چې چا فیصله راوړې وا فیصله د خلک نه پاتې کېده خپل فیصله شوی وي هغه یو کیس معمولی کیس به استاد زمکه استاد پټي او استاد حق کې برواري او پای کې به تعالی لس کالت کیف کوي وار کنن دا شو سبا را شو سماعت دی او ته تاریخ بدل کوي او دا او کا واو کا دور لال شي سره وی یا الله زما دا خو معمولی مسله ده الکه ته څنګه راغله دې کیس کې الکه ته څنګه راغله دې کیس کې دور بدمن جوړا دا عمر رضی الله عنه یو ځل ته پوسوکو وای دا چې سم مسله نشته چې قاضیان فیصله کوي قاضیان دغه سیناستی وای حضرت مسلې څوک نه جوړي مسلې شته نه چاته ار چاته انصاف ملاو دی نو چې انصاف ملاو دی نو فیصله هو به انصافا وړي واغې کې انصاف هو هغه انصاف پسرا اوسه په دې کتاب باندې یو ځل حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلیفہ روان دی خپل ملګری اور سره دی چې کله حاکم دی بادشاہ دی او د یو ولې د لاندې ودرې دو او په جړا شو ملګری ته پوښتنه حضرت تولې جاړې وی جالم زکا چې دا غونه وا چې زخ پل پلار خطاب د دې ولې د لاندې والي وما ما خان دې شالو تراوس دې غونو تا او هغه چې راغې او خان یو لیدو چې خان خنن وګړي تعالی نو خان نه دی مالک کړی زه دې ولې د لاندې پلار وهلې ما او یا نن هغه ونه دا چې زه وقلالم او د دې ولې د لاندې عمر ولالې او هغه الله دوره طاقت ورکړې دي چې قیصر او د کسرا غ مضبوط قوتونه نن د عمر په نوم پاورې دوه باندې پلار ځان دي چې په موږ باندې به حضرت عمر د کومې لارې حمله کوي او بیا وی اعزن الله بالاسلام وبالقران دا عزت کوم ته نصیب دی نو دا په قران مونږ ته نصیب دی دا په اسلام نصیب دی قران کې عزت مندی را قران کې شجاعت او بہادری را قران کې امن پسندی را بعض خلکو قران کې شدت پسندی نه نه نه نه قران په مسائل باندې چې کوم د انسان ته تباہ سبب جوړیږي قران هغه مونږ ته بیانې چې دا سبب مو جوړوا تباہ بشي قران هغه مسائل مونږ ته بیانې چې هغه سبب د زو جنت ته ګرځي او ادا زده کې جنت ته لار شي اسباب پیدا کا د جنتونو اسباب م پیدا کوا د جهنم کې جهنم نه بچي دا لار مو ته قران خي او په دې لار چې څوک تلې هغه په نه غلا روان دی قران وای وانا ذا صراطي مستقيما فاتبعوا سکول وایا نوکری کوا ډیوټي کوا ځمیداری کوا موږ نه منه کو تا دا غینا خو ور سره کله کله چې درس دی جمعات کې کیږي نو درس خو کیرا لشل منټه نیمه ګنټه درسي چې الله دې کتاب کې موږ ته سوي دی ګوره درس کاو کاو دې حالت ته خبر راوړو سیدا چې نن هغه قران ختم کو دا سره خوشاله خبر ده او حدیث کې راځي نبی عليه السلام قران دې زده شو توحید خپل زده شو وګوره یو خاص سره د شخصیت چې د الله د توحید پیغام یې منلو او د الله د توحید پیغام یې د خپل قوم کې بر سره عام بیان کړو اچ د دنیا نزی هغه یو ورمان کوي او هغه بیان من ته ذکر کوي چې دا هغه په وجه الله ما ته سماف کړو صاحب یاسین چې سورته یاسین خلق لولیا دای کې یو ذمہدار چلا دا نوکر نو بادشاہ نو وزیر نو یو عام سره او زمنګ استاد وګوندې سو ګیای ذمہداری کولا یا ګړې سرولې انبیاء کا مسله بیان کړه خبره ومنه ذمہدار زر خبره مني معتبر نه مني الا ماشاءالله وای ختم سره ملګری شو د انبیاء او اته کومه خبره هغه تاسو قومي سره په وګرځید ټوپونه پیوال علما ذکر کوي مفسرین داغه کلمی را بهر کړي شهیدی کبارال چا په ګډو وشتو او چاغه شهید شو روزه نه وساتلې حج نه وکړي مدرسه او جماعت نه جوړ کړي د یوې ګنټې بس مسلمانو سره فورا ایمان د انبیاء خبره ومنله زړه به مسله کوزه شو قوم ته دا خبر اظهار کوي چې قومه مسله ډیره خوګه ده ما هو منله راشه تاسو مو منې ګوره ډیر د خوان مسله ده وای من تیار نه یو هغه شهید کا چاغه شهادت ملاو شو داغه وای هاي که زما قوم پوي دي چې الله داغه مسلې د توحید کو جوابانه زما ټول ګناهونه ما ته معاف کړه وګوره د قران په وجبان دي یو سره په سته قران رواني فرشته ول دعا غواړي یا الله ته معاف کا او الله دا ټول ګناهونه معاف کړي د قران په وجا او د توحید په وجا باندې قران توحید دی او قران کله توحید قران ټول توحید توحید دی د انبیاء بیان قران کړي دی چاغې په کم نظم باندې په کم لهجه د توحید پیغام قوم ته رسول دی او د قومونو هغه سپیره د قومونو هغه الزامات د قومونو خلاف پام بیاو راغلی دی پام بیاو قوم تا گنزن ندی کری اخ پل کار کرے دے چگے والی دی او دنیا نتلی دی قومونو خپل کار کرے اقزامات را دی بدی او اغن دو دنیا نتلی نندوار پیش دی دا انبیاء آغا مشن قرآن منگتا بیانی او باغی علیہم السلام قرآن لیگی علیہم السلام علیہ السلام علیہم السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او هغه قومونو چې هغه خلاف کې ولالو چا به دا دروغ جنم بیا دي چا به دا شرارتيان دي چا به دا ساحران دي چا به دا گمراه دي باغی لعنه الله بس ملعون باغی لعنت دې تر قیامت چا چې چغوالی وي حق پرس چغا دا صاحب یاسین ذمہ دار چغا تورات کوم ذکر وا انجیل کې هم ذکر وا او تر قیامت پورې قران کې هم ذکر دي چا چې چغه والی دا غي چغه ذکر دي راشي چې د الله کتاب زده کو او د الله کتاب کې چې سم مسائل دا موږ دا غي باندې عمل وکړو یو ګوره دا غي د علوم په توحید دی انبیاء علیهم السلام په دې مسله الله تعالی ګلو چې مخلوق او د الله سره جوړ کې دا الله سره جوړ پیدا کی او مخلوق د مخلوق نه واسطه غوسی کی زمنګم دا کار دی د قران هم دا کار دی وګوره مونږ وایو چې څه قسم تکلیف راغې الله ته په سجده شه تعلق الله سره پیدا کا مخلوق له رابطه غوسه کا دا مو چې بلانی خبر ته بلار شم او دا بسکاری معنی بازار او هم او مسله به حال شي نه مسله نه حال کیږي په دې خپل زمونږ د دعا محتاج ژوندو دی ولې چې انسان کډیر نیکی می ار سوق چی وی چاغه مرشي نو پس د مرګ پاغه په جنازه من کوم دعا وایو دا مونږ وایو چې الکه په جنازه نه کو دا په خلې شوی دی نه چا ویلی نه داغه کټ بروتی او ټول خلک راجمای او مخ په قبله لاس په نامو ولا یو سوال کوي الله دا ربنا سور دوي اللهم اجعل ها ها ادوار راځي کنه اخیری تکبیر نمک سم وایو وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا ټول به ګرځي کنه یا الله زمنګ دې ټولو ته بخنه وکا د د بخنه صرف ته پاتې نور څوک بخنه نشو کولای دتا الله ته ته بخنه وکي او چې کله بیا منګه خاور والو ډېرې شي برابر شي بیا ما او تاسو یره ز تعالی راغلم ک تعالی بخلې نو مانه دا تکلیف لري کا الکه بیا پدا او کدا دعا مو ته ته بخنه اخو زما استاد بخنه محتاج دی خبر ته چلار شي دعا وورکه یا الله دې معاف کا فضل رحم کا د جهنم نه بچ کا او جنت دا قبر به د باغچونه یو باغچه وګرځوا دا وته وای دی وی نه کته خو دې مل خپل نه بس کانه رواله زادو مګه خاورې راولا او بو کې واچوا مالګه راولا د فلاني زیارت او بو کې واچوا اوس کا شفا وا دا دین کې چې سورا مچان چې راغلي یا ماشي د ډاکټرانو نیم یو دوه خطا کړی دی د حکومتونو نیم خطا کړی نو دا لوی دربارو نشه راغینا هغه لا دا بوزي کنه به ډینګي به ختمي بیا دا سم کار دی نه علاج ضرورت شا کاکا صاحب شتا پیر بابا شتا داتا گنج شتا لولی دربارون نه لیکنه پکار چې نه غاډي ډکې او هغه دربارونو ته ځي او باغې نه مال کې باغا زخم چې کم دې کې چکواله ډین کې باغې باندې مال کا خاورا چې مسله خپل حل کیږي نه ار څوک دا مني چې مالک د فائدې او د نقصان رسول والا څوک دی الله دا شکر دې کیږي علاج نشتا دوايان نشتا لوی لوی آلشتا خدای د کنټرول کول معمولی څه دي څوک کنټرول کول شي نی ولی کنټرول کول شي نه پیغمبر دا د الله اختیار کې دی اوس قران اټله فیصله کړی دا کاشفا دی وای نه کنه زما په حال پویږي و پیغمبر دی ګوري او خپل بچی دی هغه نشي بچ کوله نو چې خاور کې پروت دی مړلې دو درېګه د خاور پرتی دی نو واستانا مصیبت سللی کې ابستانا گزن او فالج سللی کې اب تعالی بچیو لا څنګه در کې روړا دا د قران کې دوا په دې د انبیا او قائد قران مونږ بیانې و مالک د فیدی او د نقصان بل سوق نشتا بغیر زمانہ نو دا قران کې دا مثال موږ ته بیان قران زکام د پردې قوانینو ګورا د بے حیاي ګورا موبایل دی ته چونه دی سوره بے حیاي زمون کورونو ته راغلی دا پکا چې موږ د دینه پریزو کناره کو شو خصوصا د زنانو د پردې تنظیم د حدیث کې راځي د بی بی عائشه سره یو وفد د خزو راغې والے الناس یا برقا پاغې نازک کپڑے وی نازک نری لکه نن سبا چې زنانو کپڑے جوړ کړي نازک نری څنګه غز دوه تا کپڑے را رسیدو والدي نبی علیہ الصلات والسلام بی بی عائشہ ورته وی ان کنتن مؤمنات فلیس ذا بلباس المؤمنات کتا سو ځان تا مؤمنان زنانه وای نو دا د مؤمنانو زنانه لباس نه دا د غیرو دی نن غیرو لباس پاغي منګه خوشاله یو په بے حیاي منګه خوشاله یو نه خپل اولاد تا خپل کور والا تا خپل ماشومان خويندو تا د دې ترغیب به نور کو چې خیر دې زمانہ پیشن داسې ده نه نه هغه ترغیب به ورکو کم چې بی بی عائشه ترغیب موږ ترا کړو کم چې بی بی عائشه زنانو ته ترغیب د حیاداري ور کړو د بی حیا ترغیب ختم کړو دا غینا ها موږ له پکار دادي دارنګي ها هر یو چیز چې هغه موږ قران کې موږ ته بیان شوی چې هغه موږ دا غي نزدکو لنډه کاغه د اعمال او اصلاح دا کا د عقاید او اصلاح دا کا د معاملات او اصلاح دا نن ګوره حقونه فحقونه یو بل کله کړي پلار زول نه ور کوي ورور بل نه ور کوي هر یو کور کې مشتګ رواني دا هر یو محله کې مشتګ رواني دا ور کوم دا نور کوم ول قران قانون سورته نساء نه مني د نارینه او د زنانا خپل خپلېسی الله مقرر کړی دی دا مشرک روانو دي تاسو تلام شه ایرو پلانې پسمه کړه دا خبر شوی بای روډ په قبضه چولې ما په کیس لړاو دا کی ظلم مسلې دا په قران ختمې دی خو چې اوسړې په قران پوي او دا منی چې دا د علی ګلې شوی دا الله کتاب دی نه جج له مسله تل پکارو نه قاضی لا نه مولا لا خپل مسله منګل کول پکارو هم قران نه منو ما چې کوم حدیث لوسته او پای کې الله د دې بیان کوي خیرکم من تعلم القرآن وعلمو پیغمبر باغوی بهترین تاسو نه اوسو دې چې هغه قرآن زګي خپل نور تم خې دا به تر خلق نو جنن دې خلکو قرآن ذکر الحمدلله نو زکون کې او خودون کې خیر څنګه اسم تفضیل الله قران په زکو په قران په تعلیمات او بور سره عمل هم غوړې کو ما وی یواز نه چې ما هي کوزو کو قاری جوړ شم په ترجمه مې وکړه نور داغه معاملات بیا د خود اکثر ګوره غمونو خادو کې چې بیا وې لکه ها غانو بجانو ته ګوره په غمونو کې بیا وروړي یو باسي واتا قران کې دا نه ویلي چې و مې یته الله ورسوله چا چې د الله او پیغمبر تابعداري وکړه تر پیغمبر تابعداري کې پیغمبر پاک د داسې جړاګانو نه منع کړی دا چاغه لوی لوی چغي وباسي نبی علیہ السلام په لعنت ویلې ده په نوهګيري خځه باندې چا چې او غمونه یې وروي د پلار غم مې دینو نه خاون غم مې دی نه داسې غمونه بیا موږ نه کو کم چې خلاف سنتي موږ چې قران ولوستا تاسو تر خاص دی جلسې والا او ته ماشاءالله خو تاسو کې مدارس دي د زنانو د نارینو غټه اداره ده علماء دی موجود دي تاسو ته په دې جمعات کې درس کیږي ا نو پکار دا چې درسونو سره پیوښ شي درسونو سره ټچ شي او چې کم درسونو نه لري دي نشي نه سره خصوصا زنانا نو زمونږه باقاعده اف ام چینل چریږي پر اونی بجې زمونږ در شروع کیږي سهار تر لسو پورې زمنګ درسي پای کې د قران درسي پای کې د احادیثو پای کې د فقه مختلف کتابونه کم سے کم چاغه باندې من ځان پوي کو یو ورځ راځي او زمنګ نه بسبا زمنګ رب ته پوس کوي چې دنیا کې تاسو کړیو نو یوازې په ذمہ داری او په نوکرې موږ نه خلاصيږو یوازې په باپارې موږ نه خلاصيږو دا ټول زونه به عذابت پاتې شو موږ به رواني او چې زمنګ نه دا سیس پاتې شو نو خبره نه ده الله دې موږ لا په دې عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې کوم کور کې خوشحالي ده الله دې کړ دې نورم خوشحالي ده چې پیدا کړي